دا غیر لومبني مصداق صحابه کرامو دا غي صفات کم چې مونږ بیانول مخکنا یو تقوا وا یو اقامت الصلات اقامت الصلات باندې د مخ کې سو جمهورا سبا شروع ده د اقامت معنی دا رواج ورکول دوام ورکول یقیمون الصلات معنی موږ دا کړو رواج ور کوي مانځله جمعه کې موږ دا ویلو چې دا هم د قران مجید هدایت ته چې ایمان والو کله تاسو مانځ ته ودرېږئ خذو زینتکم عند کل صلات عند کل مسجد خذو زینتکم عند کل مسجد هر منځ په وخت کې تاسو خپل ډول کې ودرېږئ خپل زینت اخلئ آیت لاندې مفسرین دا خبره لیکي چې انسان دې الله د پاغه لباس کې ودرېږي په کم لباس کې چې دې خيسته ښکاری لباس چې دې غمونو خادو توړي په کم لباس کې چې دې خپل دوستانو سره ملاويږي گاون کې ګرځېدې شي پای کې خذو زینتکم عند کل مسجد زمون خلق ډول ډال نه کوي د الله د دربار عزت او احترام باندې نه پوي په هر لباس کې چودري پروا نه کوي او بیا خاص کر د سر د پټولو په باره کې چې کمشه دی پټې ناغا مونږ تر اوسه څوک نه لیدلی چې هغه دوستان سره ملو شوي او د سر نه تلیا ته وکړي یا د سر نه دسمال یا رومال ته وکړي یې په سر باندې د میزری ټوپې یې یا د پلاستیک ټوپې یې د الله دربار خو ډیر عالی دی هغه احکم الحاکمین دی داغه مخ ته چې انسان ودرېږي نو ظاهری هم د لا خپل زینت پګار دی او دویم د اقامت صلات سره تعلق د خشوع هم دی کمایتونه د درې چې ما د سورۃ المؤمنون ویلې دي پای کې د مؤمنانو صفت خود لري خشوع فی الصلات دا خشوع څه شی دی زمونږه مسله بنیادی دا ده چې مونږ دین د خپلو بنیادی زینو نه ګورو بس خلک چې سوي را په مخ کو د خلکو مخه تکیدو قران مجید خشوع ستوي په حدیثو کې خشوع ستوي عربي لغت کې عربي ګرامر کې د خې شین عین څه مطلب دی زمونږ خلکو خامخا هغې له یو جدا رنګ ورکړی دی د خشوع معنا مونږ عام طور عاجزي کوو خضوع څه معنا ده خې دعا دو آئنده یې بسمانه کاش چې مونږ دې سوزونو نه روزو او شریعت د خپل اصل زینونه د خپل اصل ماخذونه وګورو فرقواریت داغه یو بنیاد دا هم دی چې مونږه شریعت او دین د خپل اصلي زینونه وګورو د خلکو آرا د خلکو خیالات د غمونږ شریعت کې ور داخل کړی دي او دا غي په وجه باندې مونږه په هزار ها فرقو کې تقسیم شوی یو د دې یو حل هغه دار چې د قران او د حدیث ته هغه تعبیر وکړي شي کم چې صحابه کرام وکړو په دې ارسه ختميږي ای وجه دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین قرن هغه ده بهترین خلق هغه ده بهترین صده هغه ده کما کې جزب پاتې کېږم یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ د ټولو زمانو نه افضل لخ افضل په دې را چې هغه په خپل ژوند دی او چې کله ژوند دی نو د الله رسول له وحی برازي کسنوي پېښامده مسله راشي نه پې کې د اجتهاد ضرورت بنئ بلکې الله رب العزت بداغه په واره کې سو حکم را لېږي کله ښکارا حکم د قران شریف په شکل کې او کلا یو باطینی حکم یو سری حکم چې هغه ته مونږه حدیث وایو د وحی په ذریعہ باندې ورځي اسلام پای کې غالب دی کفر پای کې مغلوب دی په دې وجہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ د ټولو نه غوړه زمانہ مال او دولت نشته بګیخ زمون خلکو دنیایي جون مقصد صرف ماده پرستی جوړ کړل دا چې پیسې وسمره ملاوي په پیسو جنت نشي اغسته او نه سړی ځان په پیسو د جهنم نه بچ کولی شي بنیادی سیز د الله دین دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه دي او بیا د هغه صحیح علم او عمل لخ د کامیابی بنیادونه دغه دي ماده پرستی یا ماده یا پیسې دولت د دولت ریل پیل پدې کې شي نشته ده ما سیوا د تکلیف نه ما سیوا د مصائبو نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دویمه هغه زمانہ ده کوم چې دې پسې نږدې ده چې د موږ د صحابه کرامو زمانہ وایو شپږ شلې کاله پورې چې کم زمانه ده دغه هم غوره ده بیا د هغې نه وروسته هغه زمانه ده چې هغې ته د تابعینو زمانه وایي هغه خلک چا چې صحابه کرام لیدلی او مسلمانانو دغه غوره زمانه ده د هغې نه وروسته بیا زمانه کې غورهوالی نشته دی ثم یفشو الکذب بیا به دروغ خواري شي دروغ به عام شي حل د ټولو سيزونو دا دی د توي قرون مشهود لها بالخير هغه زمانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د بهتره گواہی کړل هغه زمانه کې چې یو سیز وو به تور دین هغه دین دی او چې هغه زمانو کې یو سیز د دین پتا ورنو هغه دین نه دی دا لنډه خبره ده اوس امام غزالی رحمت الله تعالی علیه خپل احیاء علوم الدین کې لیکل دي چې خلک ډیر شي سزونه بیانې چې کدا مونږ دیو کدا چل وي او کدا وظیفه دیو کړه دا چل وي او کدا شی دیو کړه دا چل وي مونږ وسنګ معلومو چې دا سړی رښتینه او کدا روغجن دی هغه وایي د دنا مونږ ته پوس کو سلوه عن السنه نور خبره پرې دا وس د دنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په باره کې ته پوسو کا چې دا تسوي دا ویلو دا کم کمالات چې ته دا بیان کړو نو کاغه ویلی ټیک ده مسلمانان یو او کاغه نه ویلی نو د دین نشي ویلی دا د خلکو خپل تجربې دي یو سړی کړه چا تجربه په بنیاد باندې دین قبلې نه دا کوم عقل توپ ده دین په تجربات نه قبليږي دین د پاره دلایل پګاری د بار کیف د منز د پاره د خشوع ضرورت ته خشوع څه شی دی او د خشوع معنی خلک څه کوي سکون ته بیا سکون تر دې حد پورې چې کې سنتونه امرت کوي چې فلانه کار ونه کوي فلانه ونه کوي دا ډېر لوی جهالت دی خې شین او عین دا نه سکون ته وي او دا نه عاجزه ته وي دا یو جدا سیز دی او زه کوشش کوم ان شاء الله چې تاسو دې باندې پوه کوم چې دا څه شی دی حافظ ابن رجب رحمت الله تعالی علیه په دې موضوع مستقل کتاب لیکل دی الخشوع فی الصلاه موس کې خشوع اوس قران مجید چې مونږه د خې شین عین لاندې وګورو نو دې و مستقل مونږ ته مختلف معانی راځي کله قران مجید فرمایي خشعت الاصوات للرحمن سمانه وای امان ذات داغه روب داغه دبدبا داغه حکومت داغه اقتدار دا به قیامت پر ورځ ښکاره شي چې کله ښکاره شي هغې سره به هغه یو اواز کوي لمن الملک اليوم نن د چا اختیار دی دنیا کې انسان سره لګوند اختیارو دل الله یو وخت ورکړو هغه وخت دې څنګه استعمالي خې استعمالي که خراب استعمالي دا د اختیار دی الله اولاد ورکړو دولت ورکړو دې کې د اختیار شته معمولی غوندې لیکن د قیامت پر ورځ باندې چا دغه اختیار هم نه د هیڅ اختیار نشته هر څوک چې دی هغه قدم هم نشي اغسته ترکه چې الله هغه ته اجازه نه ورکړي نور خبرې خورستو دي اواز بوشي لمن الملك اليوم اسوک به جواب نکي نو ملائک بووي لله الواحد القهار نن اختیار او ملک داغه بادشاہ دی داغه الله دی چا زبردست دی غالب دی دا پښتو قهر نه دی دا عربی قهر دی پښتو کې قهار جدا څه دی او الله ته قهار وی دا دا مطلب نه چې خلکو باندې قهر کوي غضب پراولي عذاب پراولي قهار خدا معنا نه قهار هغه ذات ته وی چې هغه غالبي چاته کمزوري کیږي نه نو نن اختیار او اقتدار د هغه الله دی چې هغه القهار دی مخلوق مخکې کمزور نه دی روز داسران پاغ روز خشعت الاصوات للرحمن ټول اوازونه با رحمان د پارس شي اکه به خشوع راشي خشوع هغه خاموشي ده چې هغه د زړه د یری د وجه پیدا شي خشوع عاجزه ته وای عاجزه ته خضوع وای او عاجزه ته عربی کې عجز وای ته دې د پارا اردو کې چې کوم صحیح لفظ ته هغه ته فروتنی وای خاشعون مطلب داره چې هغه مؤمنان کامیاب دي چې هغه د ظاهری رکوع سجدي قیام سره خپل زړونه هم خپل رب ته پر رکوع او سجده کوي دې ته خوشو وي پرې دا مطلب نه چې لاس مو چتوا پوز مگر دا مکوا دا مکوا هغه ته عبث فی الصلات وي هغه جدا سیز ده اسه خلک دوه خبره ګډه وډي کی دواړه مګډه وډي کو یو سړی دی هغه په مونږ کې ولار دی یا ناس دی کله کې ګیره ګیره کې ګوته وي کله پوزه کې ګوته وي کله سر صادر سمې را سمې حرمینو کې صلی الله افسوس ورشي امامان مخ کې ولاري چې پاسې ناول خپل صادر سم کی اے کله کې وته لګا بیا بیا لګوت نه وړي دا ګناه ده ته عبس فی الصلات وي دا جایز نه دا نه چې بس هغه شیخ سوکل نه ته دا ټیک دی ته یو زل ټیک یو سیز په مونږ کې بار بار یو سیز ټیک کول یا بار بار یو حرکت کول دته عبث فی الصلات وی دا ګناه ده تا نه پګر د دین کتابونو کې دا لیکلي دي چې که یو سړی دی هغه مونږ کوي بل فرض او د مونږ د مخ کې د لپکار دي چې د کم ځای مونږ کوي چې هغه صاف سوتري په کې سکانی وانی نه چې د صحیح طریقې سره مونږ کوي خو کله یو دو بل فرض لکه زمونږ د خلکو په شانته مونږ کو په منډه را رواني کړه تړې چې منډه وای نو خدای چې د مونږ نه لسته منټه مخکې لړ شي جنازې د پاره هم دا مونږ وینو یلته امام ولاړی او خلک به انتظار کوي ورګه چې صاحب را روان دی دې صاحب ته وایو لس منټه مخکې ځګر بیا چې کله ویني چې مونږ ولار د پمنډ ور رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مونږ ولار د منډه ونه واه منډه وهل محدثین لیکي دا ناروا دي خپ وقار باندې خپ تمکنت باندې په عزت باندې په احترام لړش کم چې د امام سره لاندې کو ناغم امام سره وکا او کم چې نشوی نه پسې پاس او ځان له وکا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی خو چون کې تعالی لومبنه دویم دریم تا ته پته لګي چې کم کم رکعاتونه شوي دي لہذا تسنس ذکر وګخ درود لسته شي بسم الله سبحان الله الحمد لله ویل شي ربنا اغفر لي ولوالدي ویل شي سنس ذکر کوو بس چې کله امام سلام وګرځي نو تا ته پته لګيږي چې زمانہ سو تکبیر شوی کنه دا پته هم نه لګي ما چرته سو کا عالم ونه لید چې هغه دا مسله یا په منبر بیانې یې په مقبره کې بیان کی دا ویل پکار دي خلکو ته د جنازې نه وتی جوړ شوی دی بس منډې وی خلک د منډو والو ضرورت لسټمنټه مخکې تم کنت باندې لړشه او کنا بل فرض خلق خطا شو ستانه مخکې جنازه وکړه یا ته غلط شوی خو دا غي دغه طریقه ده دا طریقه نه وجزه خیر ده مګو تا تاجر ملو شو دا دا نه خبري تاسو خبرې چې اجر ملو شو کې ملو نشو د اجر او د عذاب فیصله خو الله کوي ځان له خبرې نه کوي خلک دا هیڅ رویه نه دا کوم چې موږ جنازو سره شروع کړی دا کله به ټایم پوره شي رش چون کې ډېری نو خلک انتظار کوي نو مقتدیان بچی شروع کی چې ټایم پوره ده ځان په دې خبره پوهه کې چې جنازه کول یا دا غي وینا کول چې ټایم پوره ده دا د مړی د وارث حق ده استا حق نه ده د مړی وارث چې وی چې جنازه کوي نو ټیک ده دا ټول خبرې د دین په کتابونو کې د فقه کتابونو کې لیکل دي لیکن دا خو هیڅوک هغه صبر هغه برداشت هغه تحمل هغه سماحت دو منټه درې منټه انتظار دا زمونږ قومي مزاج نه دا موږ نه وته دي قوم کې شي نشته ما سیوا د قاریدونه دا سپین چرګان چې خوري خلک کنه دا غي نتیجه ده هر مزاج کې توندي ګرمي صرف په دی وجه راځي چې د خېټه کې هغه شی پروت دی چې هغه یخ نه دی په دی وجه انسانان له سماحت بردباری دا وته ده دې سزرو ته خیال سوي او کوي او پر دې جنازه کې چې مو ہے استاد ټیم پوره دی سایز حق نشته دا د مړی د وارث کار نه چې کله هغه وې چې ته موس کوا نو وس کولی وشي موس دا ټیم سره الله او رسول نه مقرر کړي دا یو انتظامی کار دی دغه 2 منټه مخکې کېدل یا 2 منټه وروسته کېدل ممکن دي تاولی دل چې خلک پوره شهر ہے بس ټیک 2 منټه مخکې ودرې خو کله خلک ډېر دن انتظار وکړه اگر کله 7 منټه لیټ شي سره ته دې فائدہ سره تا دو منټه انتظار وکړو درې منټه ته انتظار وکړو مانځه ته دا حدیث ته ما ځان سره حیات الصحابه یو مضبوط کتاب دی هغه د امام بخاری حواله سره دا لیکل دي چې ترکنه پورې یو انسان د مانځه په انتظار کی نو هو فی الصلات دی په مانځه کې دل الله د مانځه اجر ورکړي موږ چې جنازې لتلیو نو سره تلیو ثواب لتلیو که کرکټ کول لتلیو نو چې کله ثواب لتلې نو څومره چې ته انتظار کې نو داغه انتظار وتعالى الله اجر در کی کړ جمعات تراله بل فرض جمعات کې په خلکو باندې وینه لګي دې ټایم شوی د استاد نشته دا خبره مکه بیا استاد نشته خراب شي دا ټایم تعین الله او رسول نه کړي دا انتظامی کار دی ټیک دا پابندی ضروری ده لیکن دا دا مطلب خو نه دی چې امام ګنې ستا کندر کې ناس دی او چې کم ټایم تعین شي ته ابر دي تعالی اکد و منټه درې منټه پنځه منټه لیټ شو هیڅ فرق نه ورځي دا د پدې کې څه نقصان نشته ته چې ترکنه مسجد کې لاس ته او د جمع د منز انتظار کین الله تعالی دا غي اجر درکړي یا دې تم قتل غواړي چې اوسړې لس کالنا شل کالنا دیر سلويخ کال هغه ستا خدمت کوي او مفت کوي دغه څه حیثیت نه دا خبره خلک هغه چاته کوي چې هغه سور کوي ستاره سغواړي نه نو ستایس حق نشته آرام کې نه بس پنځه منټه یا شپږ منټه یا و منټه انتظار نه نه جوړیږي تکلیف نه ده د بار کیف اصولی خبره دارا چې مونږ کې خشوع فرض ده ټول خلق په دې متفق دي چې خشوع فرض ده لیکن زمونږ بعد خلق د خشوع معنا صحیح نشي کوله معلومه ورته نه دی هغه دا وایي چې دا په مونږ کې جی معمولی غونډه بس فرض ده معمولی نه دا د اول نه تر اخره فرض ده خشوع څه ته وایي چې د انسان زړه کې د الله یره موجود دی او انسان یوازې ښکارا الله ته نه ولاړ وجود بلکې زړه هم الله ته ولاړی دماغ هم الله ته ولاړی او چې رکوع ته ځي نو یوازې باډي رکوع نه کوي بلکې دماغ او زړه هم رکوع کوي او چې سجدې لذي نو یوازې سر او تندې پزمکنه پروت بلکې زړه یې هم دماغ یې هم الله ته سجده کوي دې ته خشوع وایي دا موږ کې فرض ده دینا مونږه که تعبیر په صحیح توجه باندې وګو نو شاید چې دا سه نږدې شي دا خبره یعنی توجهي الله ته متوجي او دیو جن حدیث کرا دی چې بل فرض کله توجه کې د انسان لک فرق راشي کنه یعنی خیالات یې بل خوا لړل دی وسګي دا دې چې کوم خبره کوم دا د حدیث خبره کوم د عالمانو خبره نه کوم زمون خلک په دې خبره نه پوهیږي دی وی دا د عالم خبره ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې انسان کومز کې متردد شو خیالات بل خالړل نو دې له داسې وکی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای مونږ دې ودري په خپل ځای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای او فل یلتفل الی یساره هغه خپل ګس طرف ته چوف کی او په داسې طریقه دی چوف کی چې هغه سره لګ توکانی هم لړش پښه مغوند لړش دا د مولا خبره نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی هغه د زړه د متوجه کولو لپاره دا طریقه خود لغه بیا چې کله موږ کې خشوع نه توجه نه کله سره یو ډیوټه کې نه وتی او کله بل کې مسلمان کله د خلې په غنلو سره کیږي ایسوک دا نه ګوري چې زما رسول د دې لپاره سحل خود لده زما موږ کې شک را دي چې دوه رکعات مې کړي کې درې مې کړي فاتحه مې ویلې دا کې مې نه ده ویلې آیت مې ویلې دا کې مې نه ده ویلې د دې حل لاره چې تخپل سوچ وکا چې استاد له پکم مطمئن کی مثلا دو رکعات مې وکړل که درې رکعات مې وکړل نو ستا زړه په دې مطمئن کیږي چې ما درې رکعاتونه کړي بالفرض اصلا تا دو کړي لیکن زړه مطمئن په دې شي چې نه ما درې کړي دي یا بالفرض تا اصلا درې کړي دي خو ستا زړه په دې مطمئن شي چې نه ما دو کړي دي دا دواړه د یو بل مخالف خبرې شو کړي دي درې دي او ته ما دوه کړي دي یا دې دوه کړي دي ته ما درې کړي دي او چې کله تا کم کړي او ځان ته زیات حساب کړل ته ما درې کړي دي نو صحیح د ثواب اخر کې وګي بس کته درې رکعات کړي که څلور کړي او شه دې مو د دې فائدہ بدای چې شیطان بتا بیا نه دوکږي او کنه بل فرض تعدری کړي او ته شک کې پته نه لګي نو ته فیصله دا وکا چې ما کم کړی دي ځان ته کم حساب کا ته وای ما دو کړی اگر چې اصولا تعدری کړی دي خو ته ځان ته کم حساب کا حل لغره چې کم دی حساب کړل نو دا غي له سره یو رکعاتو کې اوس که تاسو لور کړی پنځم د مو خیر دی ته دی وخت معذور یې رکعات وکې نه بیا سجده ساو کې و د شیطان په ځله باندې تا ور بلګو یو تا رکعات هم سیوا وکړو هغه کې دیم دو سجدي سیوا کړې اخر کې دیم دو سجدي سیوا کړې هغه د وی سجدې نه انکار کړو اندغه شانت شه تاج سلور سجدي سیوا کړې یو د رکعات سیوا کړ سبا استغفار من راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حل خودل خدا چاته نه معلوم دا صحیح بخاری صحیح مسلم کې موجود ده په حدیث کې زمون خلق اغي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین نزد گئی اب اگر یو ته کینی یره دا چلو کم بل ته کینی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زده کله چې مونږ وایو مونږ کې خشوع فرض ده نو مطلب دا دی چې کله مونږ د الله د کبریا اعلان پلاسو کې چې الله اکبر نو دا زموږ عقیده او میخ چې الله د ټولو نه لوی ده دا الله د رضا مقابله کې د مخلوق رضا ته بزنو ګورم یو سړی کاغه بهر د الله د رضا په ځای د مخلوق رضا هغه له ترجیح ور کوي مطلب دا چې دا الله لوی نه دی غنل دا له زبانی جمع خرج کوي دا صرف لفظونو تر حد دی الله اکبر وایي تبار کې فموز کې خشوع فرض ده او دا د صحابه کرامو صفت ده په دې واقعات دی هغه واقعات حیات الصحابه کې او نورو کتابونو کې محدثینو جمع کړی دي